د دعا د کولو حکم کړي او ورسره د قبلې دوه وعده فرمایي دا آیات مبارکه چې ما ستاسو ځوان دی ورسو د سوره مؤمن چې د سوره غافر وایي پدې کې رب کریم موږ او تاسو ټول ته د دې خبرې اعلان کوي ادعوني دا امر دې الله وې مار او پنه ابه ور سره وعده فرمایلی استجب لكم زبستا سو دعاګانې قبلو نګور د دعا حکم یې کړي د قبولولو یې کړي وعده کړي او الله کریم دې چې وعده وکړي نو هغه وعده تر سره کوي حدیث د ترمذی شریف ماستا سبحان دی ولستو ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی سوک چې د الله نه سوال نه کوي یا غضب علیه نو الله غصه کوي سوک چې الله نه غواړي نو الله سکی ناراضه کوي اې د بنی آدم او شان دا ده چې دای له سوار نو خپې نه لګي او رب کریم له چې سوغواړي نه نو الٰه العالمین ناراضگی کی خدغه مراد د دعا د لپاره سعادت دی د چې د هغه آداب سره موږ او تاسو دعا وغوړو رب خبره در درایات یاد ده ها رب حکم کړي چې وغوړی او د غختو د ورکولو وعده فرمایلی ادا الله وعده چې الله کی ومن اوفا بعهده من الله وای دا الله نه بزیات وعده شو پورا کړي ومن اصدق من الله قیلا دا الله نه بده چا وینا رښتینی دی نو دا به یقین ساتي چې الله کوم وعده کړی اتر سره کوي تاسو ګورئ د معاشره کې داسې انسانانو کې داسې اشخاص او سړي چې وعده وکړي کړي دا وعده هر څنګه چې پوره کوي خود دې دعا د پاره زما عزت مندو س آداب دي چې دا هغه آداب موږ او تاسو خیال ساتو د بیا به الله زموږ او تاسو دعاګانې قبلای یو بدوا اخلاص سره غواړي اخلاص کې دا دې چې خالص دا, دا دعا عبادت ده دا به چا د رضا د پاره ایکو زموږ د امرستو چې وایي چې الله راضي شي خو چې د افنانه افنانه راضي شي په دې ته اخلاص کوي دعا کې د اخلاص په معنا پوښوي دا دعا عبادت سکه چې د عبادت نه جوړ دی او د عبادت خلاصه ده نو په دعا کې اذن به لوبي لوبي مکو الله سبحانه وتعالى دلته راشي دلته نه سره راشي دلته راشي دا لوا او دعا اخلاص سره دعا سره وای ها وکنه غوږ دې څه کنه نمونه ته تمره لری نه بل مرا غلې خیر خفقېږي ما د تاسو د فائدې لپاره و په چېرې دې کې زما دا مقصد دې تاسو ملامت کوم نو مالا ثواب خو خود نه ملاوي ولټه زړه الله مجرم شو او مال پته لري چې تاسو دې دې کې تاسو ملامتیا مقصد نه ده دې کې تاسو سری اخلاص ګور په دعا کې دی لوي چې دا دعا خاص د چا د پاره دې کې سری آکاری نمود مقصد نه ده یو د دعا اخلاص دام ده چې خاص د الله نه نور ور سره سره چیر فلانی اب आवाज تعالی او ابو تو الله دې پکې دې اخلاص را نه وستو کړ اګه ته یې رستا په برکت غوړ اپتا بشي او په الله بشي خبره دې اخلاص نسکا خطا کا اخلاص مو پیژن الله وی فدع الله مخلصین له الدين الله انا خالص دعا وغواړي تاسو د خالص دعا معنا غواړي چې زده کې وای ها الله بوډا کا بډې ذکر ذکر وای چې مرخو پنيټه له بوډا ولډې نږدې کړه ها یو د دعا په آدابو کې اخلاص دی دویم زما عزتمند د دعا په آدابو کې دا دی چې په اول او اخر کې بد الله حمد وي او درود شریف په وی په نبی کریم علیه السلام والسلام علیه اول کې وخت الله تعریف نو کې او په اخر کې به د الله تعریف وکړي د دعا د شروع کولو نه مخکې به درود شریف وایي او رسو به درود شریف وایي کم به مخکې کې نو حدیثو کې حمد مخکې راغلی ځکه حق د الله د حمد مخکې دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د درود شریف رسول دی او بیا غ حمد ک مصدق په هغه الفاظو چې کوم الفاظ الله د خپل حبیب په ذریعہ مونږ ته خولي هغه حمد مو وي ورپسې مو درود شریف وي نو دام د دعا په آداب کې نبی علیہ السلام تیرېدو یو کس موضوع کو بیلاس پور تک نه حمد وی او نه درود وی دا ورته وی اے دعا کوم کی تلوار دې وکا دا فضل الله حمد وی نه درود وی او بس موږ تاسو ته څه کوو غره بس غو سلام مو ګرځول نو درشتا او حمد شتا او بس دعا مرابان دې کړ ګور دنیوي دربار ته چې ورځي د ورتلو سره آداب وی ته نوي او کا آداب او خیال دی ونو کو کله رو شړی وي بار شتا له خود راتلو چل نه درځي او حمد د الله بیا کدا شي صحیح حدیث کې راغلی او صحابي دعا غوښته او د الله حبيب اوریدا ایک چاله تکلیف نه او دعا کې جا جهالو کو نو نقصان کو کې نشته اگر چې افضل په کلار او کو څوک د موزه نوزي څوک د دعا نه نوزي نو که چا دعا په تیز وکا نو دې کې سلیش صحابي دعا غواړي لاس پورته کړی وی اللهم انی اسالک باني اشهد بانك انت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اذا الله حبيب سره صحابي روان دي هغه توي لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أعطى وإذا دعي, دعي به أجاب واذا سئل به اعطى وإذا خد الله نه الله په غليل سوال بعض روایتو کې دا راغلي یو ځوان الله قبلې یو هغه حمدونه زکای چې کوم نبی عليه السلام مونږ ته ویل د دعا نمخ کې حبت شته او هغه حدونه چې څنګه نبی علیہ السلام ویلي په هغه الفاظ دیو جن حدیث کې راغلي پرس د قیامت ډېر سخت رز به الله دې موږ وسواسو د ټولو پنځه دې دې نه بسخت سي چې مور بد بچینا او بچي بد مور را تخت کوي علام کې دې رب د پښتو ملاوي کله بچي مخکې مرشمه کله مور مخکې مرشمه ا دنیا کې وي چې کله باغ مور خپل سره ملاوي اکل باغ بچی سره ملاوي او پرز د قیامت به وبل نسکه منډه کوي خزه خاون سره قریب رشتہ را خزه بم منډه وي خاون بم منډه وي پتہ غرض به الہ العالمین دمر په قهر غضب کې راغله چې انبیا به څه ویلې شي دا خلک ډېر به انتها تم شي وای برازي چې څوک ګورو چې الٰه العالمین ته زموږ شفاعت نو آدم علیه السلام ته براشي چې دا اول پیغمبر دی ابو البشر دی ورته وای ته الله په خپل لاس پیدا کړې وګوره ملائکه له وی دی چې د سجده وکړي ته ګور نه ته زمون بلار او دې کې دا مون څومره په سختۍ کې الہ العالمین نه سوال وکړ نو آدم علیه السلام ورته وای زما رب نن داسې په قهر او غضب کې چې د دې نه مخکې په داسې قهر کې راغلی او د دې نه وروسته به راشي ځکه د قیامت ورځ د الله د انتقام ورځ د څومره خلکو ظلمونه کړي د څومره زرګونو سوونو خلکو ویني دوی کړي د څومره خلکو مالونه او حیاګانې اغوستي څومره څومره خلکو د خلکو نه کړي کړي وطن یې پرېښی په دغه ورځ دې دا د انتقام ورځ ده اجازه نشم ویلی نفسي نفسي ما سره د ځان غم دې چې خپل بل لاړ شي لاړ شي ابراهيم عليه السلام وګد حدیث ته ته ورا شي په موزر پیش وي بچ الله خلیل وي هغه موزر پیش موسی علی السلام ته راشي کلیم الله هغه موزر پیش عیسی علی السلام ته راشي هغه موزر پیش کی اخر کې به خاتم النبیین صلی الله علیه و آله وسلم راشي ناغي به اقرار کی را بشي حدیث سید بخاری شریف کې راغلی او د عرش دلان دی الله لپاره سجده پریوځي دې سجده کې بدوا غواړي د الله حبيب وای الله به ما تدا سي حمدونه وکړي زبر الله دا سي حمد او تعریف حکم لم يحضرني الان چې ما له اوس دا غي پته نشته هغه وخت سره به الله خپل حبيب ته الهام وکړي څه پوه شوي په خبر ورته دعا نه مخکي سيد العالمين په سجده کې د الله حمدونه وایي په سجدي به پروت او اهل علم لیکلي وي دومره وګړه سجده وي دی او یې خپل په مقدار باندې الله حبیب پروت تاسو هم دا څه کوي لکه د دې جمعې نه بیا تر دې ساعت تاسو په سجده دی یوی افتی په مقدار وا نبی کریم علیہ السلام په سجده پروتي دا الله حمدنا بوي رب کریم بوي حبیب سر پور تک سل تعطوا وشفع تشفع سوال کا ودر کې دې بشي او شفاعت کا وقبلې دې بشي نو پرز د قیامت په ګوره الله حبیب څه کوي حمد نفس په سوال کوي دیو زمای عزت مندو د دعا نه مخکې چې حمد وي هغه حمدم زما استاد په الفاظو نه کلمونه په حمد ویلو کې خبره خراب شي حمد د هغه چا چې هغه الله زموږ استاد د تعلیم د پاره را لګري سواداب کول بای ها وایا سواداب شل دعا نه موږ وايي زموږ دعا نه قبلي اوبای نو د قبلې دوه د پاره خو خبرې شته کړه کته له زوګوي دوه کده چې ټای به لیکلې او ډاک کې واچو تا د ډاک په ځای په ډاګه کې واچو دا به وګورئ دا د بنده قانون دی دا چې الله به یو قانون جوړ کړي نو چې تاسو عذاب لغوت مې نه سي استفاده سکے بیا ګیله مکو وي چې بیا چې الله او رحمېږي نو کله بیا عذاب قبول کړي او که چېرې تا حمد ونوي او نه دې درود وي نو الله حبيب وي دې سړي تلوار وکړ دې سړي څوک تلوار وکړ د یو بدر شریف وې بل بزما عزت مندو حمد وې انس رضی الله عنه فرمایي وای زه د نبی صلی الله علیه وسلم سره ناستم په مسجد دا یو قاعده ده د حدیث وای مسجد چې مطلقاً راشي نو مراد به زمون د پیغمبر علی السلام جماعت وي د نور جماعتونو سره قید وي وای په مسجد قباء او په مسجد بنی فلان او فل مسجد چې کله په احادیثو کې تش مسجد راشي نو دینه به سم راځي زموږ د پیغمبر علیه السلام جمعات او دا یو سور لوی نسبت دی چې د چا جمعات د تمام پیغمبرانو د امام جمعات وایي چې الله د حبیب سره مسجد نبوي کې ناس کوم یو سړی مسکور تب مهربان ته د احسانات خاوند دی تا د اسمانونو او زمکه به نقشې پیدا کړې یا ذل جلال والاکرام اے دلوی شان او دی عزت ورکول خاوند دا یا حی یا غزا ته چې همیشه ژوند او پټولو په فنا راځي یا قیوم هر څه به سنبال کړي ما شچا سنبال کړي انسان چا سنبال کړي د اسمان به ستورو چاو درولې قیوم غزاد ته وی چې ټول نظام او ټول مخلوق سنبال کړي بل الله حبیب دې خو الله نه په اسم اعظم سوال چې په سوال کیږي نو ورکای او چې دعا کیږي نو قبلایي نو دو دو آداب تیر یو دعا اخلاص سره دویم د دعا نه مخکې حمد او د دعا نه مخکې درود شریف وې وګوره دې پر وګوره خفه کېږي ما درود شریف کو درځي د کوم مشکل مزه کړي خدا کوم حمدونه چې دا چا چاله ورځي وای ها څو درځي ها دوا ما وې ها تعالی دې دوه کې کم درځي ها وګوره آداب د دعا تر سره لا نشته خبره مونږ درواله خبره نه خمر کنه خبره چا نه درواله مونږ درواله موږ لا تر اوسه عيش پېته کالو شلګری سپینې شوې د مرګ پته نه لګي چې څومره وخت پاتې دی خو موږ حمد زده نه کو چې د دعا نه مخکې حمد دې دا بسنګ وایي ابای دریم په آدابو کې زمای عزت مند داله دریم په آدابو کې دار چې په الٰه العالمین په خود ګمان کې او دا به یقیني چې مال قبلې اکه ته غواړم مسل قبلې کې نستا ګور په ګماني ده څوک چې په الله په ګماني کوي هغه ته نه ورکړي دا به دی یقین وي چې ما د الله سونو غړولې کنه دومره د لوی مهرباني خاوند دی چې دا خالی دې پریږي تاسو ګورئ کوم معاشره کې داسې شریف خلک شته چې تاسو سوال او هغه مرګ قبلې خوستا خالی لګل نه خوخایي په کافرو کې داسې خلک وو د عرب یو دومره لوی صفا و چې څه سوالګره خدغه شان لګل څه دومره صفا و غلام ته وی چې دی غر لوخه چې اور بلوا کستا دا اور بلولو رڼا چرته مسافر صحیح کا ازما دې کور ترا له زما دا څنګه وټه یو پړه ساری به ساتو څه پوښوي په دې باندې ای چې دا د بنده څخه را چې د عرش او د اسمان د مالک مسلو به څخه بارو په دومره سخاوه وای چې سبنو نو اور به پوچت دې نه بلولو کنده کې به اور بلولو کدا رڼا شاسای کا دې اور لړالل اسنه دلته د فراغ سیدا د الله حبیب ګره ہے د الله بندگانو کې وای چا چې سوختي نه لري کړی چا چې څه وخت تر دې کې چا ویل چې دا جامې مو شوري د پرا کوي نو دومره وخت پکې لګېدل چې الله حبيب کور ته تلې بدلې کړې دي نو چې د الله د بنده دا شان دی د الله په ستو کې شان دی نو بل پادابو کې څه دی یقین سره او په حسن ژوند سره بسوال کې یو حدیث کې راغلی وي ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه ترمذی شریف حدیث دی وی الله نه سوال کوي خدا به یقین وي چې قبلای اکه څه غواړم راکې اسیب نه زما عزتمندو یو بل ادب د حق د خپل ګناهونو اقرار اے دې کې شک نشته چې موږ ټول ګناهګار یو کنا د پیغمبرانو علیهم السلام بارک د شریعت مسله دا ده چې د ګناهونو نه د انبیاء نه بغیر هر څوک په لګو ډیرو ګناه ککړوي د یو د ګناه اقرار کول یو د ګناه سره اقرار کول د خپل عاجزۍ او د ګناه څخه د اقرار اته بیا د یوسف علی السلام درو خبره مزان لرا مخه دیرونو هغه کوی ته ورجول او بیا درې پیری ورته لاړو د غلې د پاره یو ځلې په بارونه ډکل پیسې ولا پکې کې بیا لاړ پدرې ځل چې لاړل د بیا سونه د درې ځل تلو بارکه چې ورسېدل یوسف علی السلام له چرونه مخ له ودرېدل ورته ویا ایو هل عزیزو پلار زمون بچی بی بیا نه ټول خوږي او مون په سیم دا سروړي چې څوک په سور کینا ته توجه مو د دا غرونه دي چې یوسف علی السلام یې کوي تا چول او به په یو شل روپۍ خرج کړي مجرمان دي کړي دي نو کده الله دی او بنده رحمت ده چې کوی ته غرزول معاف کړ په یو سو روپۍ خرصول معاف کړ او هغه پیسې چې دکاندار لور کې خپل د غرزې شا پر شپه دې څو سنو ورکې به کول بارو نه ډک نو کدی یوسف علی السلام دا شاد دې د رب د یوسف په سپرد ویشا کله ناکله د آیات دعا کې وایي ایو بل مسله ده پکې الله دې موږ او تاسو ټول ته اسعاد کړي د دعا په آدابو کې حلال خوړل ځکه کخې کخې حرام دي جامې د حرام دي خوراک د حرام دي پرورش د حرام دي نو د حرام خور سړي دعاګانې نه کوي انا رام پوری سکه مو ټول شپه سوچ کوم چې سبا به څنګه ګډون کو اسنګ به دوکا کو دا سړی به څنګه وا ادا پر دې ځمکه به څنګه ځان پسې کو دا کوم دا ادا به تاسو دې څنګه به د دې ځمکه ځان پسې کړ ټول شپه مسره دا سوچ دې نشپغم شرط په کې شو وای ادب حلال خوړل اته وګورئ تاسو نه غاړي ماډي کله دې په دې په کې بل سوال کړ دې بصوره کده بلار شي تاسو نه ا پټرول خو یې تا په کې راغلي په دې ډیزل واچولې ډیزل په دې په کې سوا چولې دا شان زما عزت مند الله یو قانون جوړ کړي چې د حلال خور بنده بس کړي دا دعا وکړي پس که سوګوي چې زما دعا دې قبول شي نو د حلال کوشش دې کوي دروغ دې نه وایي دوکه دې نه کوي سود دې نه کوي اتروغ مو ایتو کولیا اوس خلک وسانه خبر په دې کا باندې دا تاسو ګولې چې تللې خپل وی خپل ځدري وسړې ځان سره سی وی یو شړې مسلې تاسو کړې وی دې و یو لاک روپۍ چې چاله ورکړي اواز لګټه درکای او درو چې تاوان بني وې دا سمدا خصوص دی بیا خو یې ما مليانو د تپوس کوله جایز دی اوس ور په مليانو درو وکړي څه پیږي خبره وایي اس یو لا روپۍ دی چاله ورکی امیاش پس ګټه درکای تاوان پکې نشتا او یو لا روپۍ دی په یو لاکھ کې وای ما وای مليانو نه تاسو کړی بس اسانه خبره یو سړی دریاب په مخ کړي نو هغه تبعی ده خپل په لوز درو جوړي په مليان وي ورته اثر کوو ما تاسو ته نه مخکې مليان نه کړي په سود کې دې اخته کوي د چې حرام کار دې په لګوري هر څوک موږ تاسو کې حرام پیښه تر پیښه دغه تاسو د مسلمان په کور کې پیدا یې پښتنو ته د صحابه په وخت کې اسلام را رسیدلې سو صدای شو تاسو له خپل په 1442 شورو د سورا د معاویه رضی الله عنه په دور کې پښتنو ته اسلام را رسیدلې معاویه ابن ابي سفيان رضی الله تعالی عنہ هغه کابل فتح کو د کابل نه پس صحابه په خور تر اکم ځای چې ګور صحابه رسیدي یې قدم یې خې داسې مبارک قوم چې نن هغه وطن په اسلام روښانه دی دا غي قدم کې خدل په ولاګه دمر د خیر او د برکت یو ذریعہ ده دا سو کویل شي چې هغه تاسو په سونو پیړیو کې زموږ د اسلام دا څوک نشي ویلي چې وایي دا حلال حرام نه پیژني کوم خدای کس ته ځان پاغې څه کوي پاغې نه غرض کوي یو د دعا په قبلې دو په آدابو کې دادي حدیث کې راغلی یو سره حج لاله یا د علم سفر دی یا بل سدینی سفر دی سفر د دین لپاره دی خو خړلی حرام دی پړلې سړي پړلې حرام پیسې د حرام دي دغه کوس دعا واړی دا آرام کور دعاګانې الله نه کوي اگر ته په حج او عمره کې دا آرام کور دعاګانې څنګه کوي نه قبلې الله یو آداب دام دی چې او د سره د سره څه کوي او د څه دعا د سفرز لازم دی چې د دعا د پاره او د یو مستحب او ادب دی نبی علیہ السلام فرمایي نشته او مسلمان چې د شپه ته راکای او د شو د الله په ذکر او د پاودس کې او د شپې راويخ چې د الله د دنیا او د آخرت د خیر غواړي الله به ورکړي او د څومره فائدہ ده ته پوه شئ څنګه حدیث می وی بیا اه موږ ټول بندگان یو د بنده معنا د حاجتمن ها وای ته سمې وې حدیث څنګه وای ودرې کا دا حدیث وای لا اوس چې مې وې د دې جواب دې دی ته کې تاسو ها یو خبره دې پکې پرې پکې وګوره دین خبره ده زیرا په دې نورو خبرو کې کله کمې زیاتې زیاتېږي خلک کله چالوي وي دا خو دې پکې به وي ضرور قرآن څه څه کې خو نه دا سوای کې نه وای کینه سوق چې شپې تیرا کا په ذکر رجو شو ا د خوب د پاره او دس کړو ا د شپې په سیسه کې را پاسې دو سید العالمین فرمایي ا د دنیا د آخرت سوال یو کو الله به ورکړي الله وعده ده ها بھائی چالو سدی سیاس ها دی په لبای ها زه دا څه وکړم دا څه پکې را پاس ها بھائی خدا تاسو د خیر د پاره کو تاسو ما روړې جواب چې دې دې نسو کوي په دې خبره کې نه ځکه مخما پیسې ویشلې نو چې د مې پرې فینو خبره او بیا بیا بیا راپاسو نه تاسو نو ها چې یو ځل مې چکر والے اډېر نه سل سل روپۍ مې ورکول یا نو سم خیال دې ایمان سره وایي چې دا او د مې پکې راوي خو نه ته پرې فینې اجازه دې یو لس چکر والے ها چې سل روپۍ خیر دی د پیغمبر خبره خو خود خیر دی دا تاسو سره بر زما امید ده په حبت مې ده یقین وساتئ دا الله کور کې تاسو چې دا دین څه شي دین تاسو ته زما عزت پدوشي هغه خلک لاړل چې هغه به داسې په شوق خبرې اورېدې زموږ دې کتابونو کې واقعیا ذکر کړي وې حسن بصری رحمت الله علیه بیان کولو واعظ کولو اخذ یا سړی په پټول ناس یو بډای ناس تا ا بډای په څو تران وی سمندر موج کړي ا دریاب را خطلې غجونګړه دی وړي راشه که سامان دې سمباله دا بوډا یو له سوي وی چې جونګړه یو را کور سامان یو بل په پیدا شي او د حسن خبرې بیا د پیدا شي کم از کم دا بوډا یو ته خوشاله کړه کور بیا جوړیږي کله جوړیږي وګوره دا الله او رسول خبرې چې او دل دل لاله دا بیا په ګوتو نه راځي دا څومره عجیب خبره ده اے مونږ ټول بندګار یو کنا د بنده معنا څه ده حاجتمن څومره چې ډیر حاجتمن دي دور لوی بنده دی په تمام بندګانو کې لوی حاجتمن دو محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څومره چې څوک ډېر حاجت مند دی دومره الله ته څه دی ډېر نږدې دی بنده وای حاجت مند دا او دا حاجتونه وسکه تر سره کیږي یو پکې دا دی چې خوب له او د سوکا اپ ذکر او د شفا د چې شپه کې را پاسې دې اسدي وغوښتل د چا په جبه واده کړي تاسو چې علاوه وي وای زموږ د جمعه امام ناسو ته ما سره دا وعده کړو چې موږ دې پوره کړي ازمو د کلی مشر بشر ملک ناسو ته وعده کړي دا د چا په جواب وعده ده د جناب نبی کریم علیه السلام په جواب موږ سره الله وعده کړي اتم ادب دا ده چې دعا کې قبله لمخ کا نبی علیہ السلام چې باران وختو استسقاء کولا مزه کو خلق له خطبه وې چې دعا غوښتنو قبله په لبخ کو خلق له شاکا نو قبله ته مخکول د دعا په آداب کې دي زما عزت سمجو چې د دې خیال او لحاظ وساتو بل دا له دعا درې تیرې کول دعا سو تیرې کول صحیح مسلم شریف کې راغلی ابن مسعود رضی الله عنه وایي وکانا اذا دعا دعا ثلاثا واذا سأل سأل ثلاثا سید العالمین چې بدوا غوښتنو درې پیرې به مکرروله چې سوال به کولو سو پیرې به کولو درې پیری به الله نه سوال کولو او لسم دا دی اول د ځان لپاره دعا کول بیا د نور لپاره ځنې ځان په چا ملازم دی وی ځان مې مخ کې درته وکړه دا د شریعت هغه درجات ته ماته لاله ملازم په کې اړې نو بیا بچاله کې اته څو پښتانه یو بیا ځان کې بیا جهاد سید العالمین فرمایي سنن ترمذی حدیث ته ابی ابن کعب رضی الله عنه لوی قاری د قران اے قران سره تعلق جوړ کړئ تاسو له پته ده چې سو قران ډېر ولا یاد دی او ډېر خپلې وي دې رب ته سره او عالم وصفات دا غو وجډې رو خلق تعالی ایمان او توحید رسوله د یو جلسه کې ناس یو قاری تلاوت وکړي خپل تلاوت وکړي دا ورته وایي وی دا الله د پروي معام دې د شپې تهجد کې د سجده د شکر لګوا څه پوښي په خبره سمې وې قران می یاد دې او ډېر په خولي طریقې لولې دا یو دومره لوی نعمت چې د شپې په سیسه کې دې څه کوا ابی ابن کعب رضی الله عنه دا پټولو کې د قران او اقراهم ابی پټولو کې د قران لوی قاری سو کو ابی رضی الله عنه ا د دې قران د نسبت د وجنه د الله حبیب رو او تو راشه ورته وی دا جبرئیل علیہ السلام راغله او رب وای چې د دخلې قران ډېر خوند کوي نو بي رضی الله عنه تو یو سب باندې عرش کې زمانو الله مشته بیا وې زما ذکر عرش کې کړه نو حضرت ابي په جړا شو دې د کوم نه سره صحابه غنورم ډېرو مزګزار غنورم ډېرو روزدار او ذاکرین غنورم ډېرو خو د دې کتاب الله د وجنا وی وسمانی په عرش کې زما نوم الله غسته اګه تاسو وایي چې دا د خصوصیت نه دی سو کوم چې قران وایي الله نو وایي کچره دا وایي چې په عرش بالا کې دې زموږ نوم ذکر شي نو قسم دې دې کتاب د ناس نه بغیر د کېږي دا الله حبيب فرمایي مسلم شریف حدیث ته وای کوم ځای کې چې خلک د قران د ذکر لپاره راځي چې لکه حافظان دي ناظران درس د تجوید د قرات دي ځکه د قران ډېر علوم دي نو الله دې ته سلور بدلې ورکړي وامه غور وکړي تم مخکې ازول اوسه یا بھائی دا ورته یو کس چې یاد کیږي په لګورم د موږ د دین د بیانولو د درس تدریس شرایط دي و یو عالم چې طالبانو له سبق ته سوچول دما طالبان یې وای کې یو کس پوه شو رسول الله په دې غاړه خلاص شو دا ګورې دا څه دا دا دا بار طرف نه الله زمواري پوره کول دي که یو کس پوه شو د غاړه خلاص شو دا نور وخت نه کیږي د دې خو زموار نه دی یا جمعات له خوب لراغله که یو کس تکا نو عند الله د څه شو غاړه خلاص شو د څوک چې قران ته ناس دي سلور خبره الله ورکړي وای مجتمع قوم فی بیت من بیوت الله یتلون کتاب الله ویتدارسونه فیما بینهم کوم ځای کې چې قوم راجمه د الله کتاب وای نو دای باندې سلور نعمتونه راځي یو پدای نزلت علیهم السکینه آرام نازلېږي د زړه سکون ډېر خلک وایي د زړه سکون مې نشتا سکون کوړې نو الا بذکر الله تطمئن القلوب د زړه سکون او ټکور په ساه حاصلې قرآن باندې یو په دې خلکو سکینه نازلې او سکینه ګره یو داسې شی چې صحابه پسترګو قتل کرامت او ما او تای ته ګورو نه او الله او رسول ویلی نو خبره سره یو سکینه نازلېږي بل وغشیتهم الرحمه دمر رحمت پر اورې نو چې دې پکې پټ شول د پټه پټه رحمت لپاره محتاج یو کلیو د دې قران د نسبت د وجه نه دمر رحمت راورې نو چې دا ټول پکې پټ دي او درې ما خبره وحفتهم الملائکه د قران والو نه ملائک کې راځي لکه تاسو ګورئ د بادشاہ او د وزیر او د یو منبر نه فوج او پولیس د حفاظت د پاره پیرا شو د قران والو نه څوک پیرا چي او سلورم خبره چې داغه د پاره به حدیث وي وذكرهم الله في من عنده الله د دې سړي نوم د ملائکو مخ کې لري چې وګوره د مافلا دی بنده نو ګوره یوازې د ابي رضی الله عنه نوم نه لري او څه کدا غواړي چې زمون نوم دې بوالي اوبای نو کوم کتاب لور کې دی قرآن لور کې دی نو ابي ابن کعب رضی الله عنه فرمایي ويو رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا ذكر حدا فدعا له بدا بنفسه دا الله حبيب چې بچاله دعا کول نو به به ځان ته شروع کولا نو دعا دا شي ور مور خپل سندر لوي حق ته مونږ وایو الله ما او بخي او مور خپل سندر مور پلان نه دي سوښتا او د شریعت حکم سره دا د الله د حبيب حکم دی چې دعا غواړي اگر کوم مور پلان له غواړو به بشورو پچا کې ځان باندې پکې او یو لسم ادب دا دی چې د دعا په قبلې دو کې په تلوار رکې یره ما غو یو ورځ دعا وکړه او سمونه مو بیا شوا کال شو مالک وعده کړی نو وعده تر سره کوي خو کله پکې وخت وي ایو خبره له سوچ وکړي تا نن پښمنی و چړل اثار دې حاجت پوره شو نو بل پښمنی جاړې تر سوچ کوي لکه چې ویخه نو کدارې کو خود نور نه جاړي چې ترسوی درکړې نه کله باز ځان تکال کالو جړای ها څوک پوښوي په خبره باندې تلوار با د دعا په قبلې دو کې نکې یو ادب دام د لاس وړول هوايي دعا د پاره سکون لاس شتو خدا دا چې کوم ځای کې لاس او چتول ثابتي الته وچته چې کوم ځای نه الته بنو نو چته خو باز دعاګانې داسې دي چې عام دي هغه کې نه درف ذکر راغلی نه د ادم نو هغه کې چې چوچت کل نو دا د دعا د آداب نه دي لکه یو مسله ستکه هي بانګ پسې دعا ده باز خلک پدې کې ملا سوچته اوس دانشتا او د بانګ او د اقامت په منځ کې دعا قبلېږي تا د اذان غ دعا او یو څه دعا کې د کې کلا سجته دا د دعا د آداب نه دي او کله اذان غ کې یو چته نو پیغمبر غ دعا ویلې خلاص په کې نه یو چت کړي لکه ګوره بیت الخلا او د اسماء د لزین دعا دا خلاص چتور لښتا رابار شوی نو دعا د خلاص چتور نشته چې جمعات لراځي دعا وا اگر چې مونږ ته یاد نه خو دې دعا کې لاس چتور نشته څه کوی په خبره وایي سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی نبی علیہ السلام فرمائے ان اللہ حی کریم یستحیی من يستحي اذا رفع الرجل اليه يديه ان يردهما صفرا خائبتين رواه الترمذي رحمه الله سلمان فارسی رضی الله عنه وی وی نبی علیہ السلام وی چې الله ډېر د حیا خاوند دی کریم دی بنده چې لاس پورته کی الله وی چې دا خالی پرې زما له حیا راځي لاس پورته کول د دعا په آداب کې دي وګور دا کله برا کله کته عام حالاتو کې دي سینې سره برابر وي او کله الله حبیب دا سم لاس پورته کړی په استسقا کې یو صحابي وفات کې دوه وصیت یو کو جمال د الله پیغمبر دعا او کې بخاری شریف حدیث ته ناغه استاد چې راغی د الله حبيب ورته دعا وغوښته او صحابي دمر الله سے پور تکل ما د پیغمبر علی السلام د سره خلوص پینواله وکړو عام حالاتو کې دام راغلي دي چې د سر نه لاسونه پورته کوي نه داسې مخامخ یو نشا د دا د دعا په اړه اے نیک اعمال الله ته وسیله کول نیک اعمال کو تا یو نیک عمل کړي الله ته وسیله کړي الله موږ مې وکړو دا خپل وسیله کوم الله ستاسو کتاب تلاوت مې وکړو الله د مور خپل خدمت مې وکړو دا الله ته وسیله کول لکه صحیح حدیث د بخاری شریف دا درو کسان مبارک راغله په هغه امتونو کې بخاری مسلم شریف حدیث ته اوای در اپاس وای ځان سره یو درې کسان په سفر وکړي نو په دای باندې طوفان او سیلۍ رااله دای په غار کې په یو غار کې وردن نشول نو د بر نه کانه رو ورزیدو ا د غار خله په دې داسې بند کله ک په بنګي کې برغونه کېږي دای په غار کې بند پاتې شو دا درې وړه ژوند دی یو بل ته وی چې گیر شو د حال نه مسو خبر نه د دوار درې وړو مشوره وکړه وی که چرته سنې کمل مکړې نه الله له وسیله ته هغه عمل چې هغه نیکم دی او الله قبول کړی دی اته ځنی وخت دی حدیث له حیران تاسو کوم سوچ کو نه حیران بشئ کله د ګډو سرون کې دومره ادب زده کی چې یو مولا او طالب هغه ادب زده کو یو پکې شروع کا وای زما رب ما به ګډې سرولې به دې له وګونی سي چې د مور خپل بارک خو سړی ته پچا کې راشي کړي تناس قران تا او ته عالم طالب او تبلیغی او هر وخت په جمعات کې درسونو کې ناس ته خطا مور خپل نه پیژندو راشه لګ دی او ګلو د غوانو سرور کو نه پیسته ناوې زما عربا تعالی پتا و چې زه زمیدار او غوان به سرور نو چې ما به غوان ګډي بيجي راوستي پي به مې ولشل نو د بچو نه مخکې به مې والدې نو رب یو ورځ په ما نا وخت شو تاسو زه مال والا هو غیا پس مان ګرځي کړه نو یې چې راتله ما غړي بيزي لشلې نو زما مور پلارو دي شي نو ما دا غي غبرخه پای راغ او د مور پلار د سر سره ودرې قسم ته حیران شي کړه اے ګوره د ګډو سره ون کی بچی په خو کې چغه وای چې مولا پای راکا وای نه بچو زبړم به مور خپل پړو بل پتا شو اور داسې ادب دې پکې مور خپل د خوب نو باسي وای زما بچو زما په خو کې چغه والے جړلې په دې جړا جړا کې ودشول اما هغه شان ګوره ټول ورته ګټم سرولې اکندوري نیولې سبا روخت مور خپل رفا سیدل نو ما هغه یې غفیوس کول عرب کدا به تا فرق کړي دومره خدا کټه لري چې موږ له سراناو نه بس خلین راوصلو ایمان سره وای قسم دې کړې دې ګډ به عمر مو مور پلارو په جن کړې شرم پکار دې ته ټول مثال په تور اهلې به تعالی به اټول عمر په تبلیغ کې ګرځي غوتا نه مور په جن دا او نه پلارو په جن څه کوی شي په خبره باندې ساجي په خبره ده کنه ټول رس په ګډو سرول ستړې کندول دی ګوره ګوره پلار نه راځي چې دې تکلیف ولا پیدا ونشي خپل نیک اعمال زما عزت مندو الہ العالمین توسل کول دا د دعا په آدابو کې او لوی ادب دی الله دې هر شاته د خپل مور او پلار د صحیح آدابو توفیق ورکړي د صحیح آدابو توفیق دې ورکړي نو الہ العالمین ته اکل وسیله نام ده یو نیک پاک سړی سره زه خو مشکلات ته مخه کړم دواره ته وړ لکه صحابه له چې تکلیف جوړ شو الله حبیب له دعا وکړ جو دې الله تاسو داغه دعا الله ته وسیله کول دام صحابه کړي د جمعې رسو د الله حبیب خطبه وی الله حبیب ساروی د تند نمړ شول لار ټول بندې دي سشیش د ناساس کې باران نشتا الله نه دعا غواړي چې باران وشي وټه وریس په مدینه منوره کې نو الله حبیب د جمعې په خطبه کې لاس وچت کړ لالا سره اخلي دي وریا سره لا باران شروع شو الله د حبیب د ګيري مبارک نو وسسه د یوې جمعې نه تر بلې جمعې پورې بیا وسول بیا باران راوړل په دغه جمعه بیا دغه صحابي یا بل پاسې نو به قربان کورونه لړې پریشانی د دعا غړبه د الله حبیب لاس پورته کړ او اللهم على رؤوس الجبال ولا قام وبدون الاوديه ومنابت الشجر الله د غرونو په سرونو یې راووره په ډېرو یې راووره په کندو خړونو یې راووره بس خو چې دعا د خلې نه وتا نو غیر چاپېره ورېدو او مدینه صفا سوتره ور راوخته د یو د یو نیک سړي دعا الٰه العالمین د سکون وسیله کو او آداب دام دي چې دعا بالا قبليږي چې د ګناه سوال ونه کې نه به د سیل رحمۍ د کټکولو سوال کوي او د دعا په آخر کې آمین ویل دام د دعا د آداب ندی یو وم ولسم شرط نام دی چې کافیه بندي بده کې اے باز خلک دا دعا کوي ته ویل نشي رونه وایي دا عربو کې باز خلک او دل تم کوي د دې زمنا راغلي دعا کې والفاظ کافی کافیه بندي ونکه لکه څنګه تکلفات سره شاعر شعرونه جوړای بس ساده الفاظو کې وایا او تلسم ادب دار عاجزی سره دعا وغواړه اوای عاجزی سره دعا وغواړه د دا د دعا د وختو هغه آداب دي الله دې وکړي چې موږ تاسو دا یاد دا کتاب کې موږ لیکلي دي دین علاوه نورم آداب دي چې علما او لټول دي قران او سنت کې د دعا د غفتو په وخت کې دا اصل آداب دي نو دا ختم مونږ جمعې له حاصل کولې شو مونږ په دې جمعې له ډېر د وجه نه رسو کو چې کمرګری راغلي ای په دعا کې شامل شي لکه د دعا د قبلې دو مقامات ما وې زبوام هو ختم شو یو پکې د دعا د قبلې دو وخت ختم قران نه نن زموږ د حافظ صاحب ختم دې د دور دور ختم دی ته وایي چې حافظ د حفظ ختم وکړي بدای قاری حذیفه سے د مسجد نبوی په طرز قران واورو او ماشاءالله هغه دور والا ختم یو ځکه د دې زمون په الفاظو کې او دا غزه په الفاظو کې څه لوی فرق دی نو ماشاءالله زموږ دې څه شو بلی شپ شته کنه مخکې ختم کوي درستو کوي ها که مخکې کوي خو به راشه دا ټول مرګري په دعا وکي درستو کوي دا موږ پسیو بلی جمعه لبا ان شاء الله زمونږ د یو شلو ماشومان او بنات او طالبات د ترجمه ختم دی د ترجمه ختم د نورو ختمونو نشي د دې د پاسه وي ځکه عام قران شریف کې الفاظ د شی او ترجمه کې ورسره سوشي ترجمه ورسره د جناب د مشورې مطابق دی ګوري جمعې لکو چې مسلمانان مو سره په دعا کې شي شامل شي د دا د دعا زما عزت مندو هغه اتلس آداب چې د دې آداب ټول خیال ساتي د دې آداب څوک ټول خیال ساتي د دې ترتیب سره با الله زموږ استاد دعاګانې قبلې نو څه مخکې ختم کوي کروس امرګری وټول پکې شامل شي پرستو کوي اوس یو کوي دی ټول دعا خپل وکا راشه راشه دا نو فکر سم کوي تاسو ټول بس متوجي شئ